فسارعوا إلى إعلان الخلافة وتنصيب إمام وهذا واجب على المسلمين واجب قد ضيع لقرون وغاب عن واقع الأرض فجهله كثير من المسلمين والذين يأثمون أن يأثم المسلمون بتضييعه وتغييبه وعليهم أن يسعوا دائما لإقامته وها هم قد أقاموه ولله الحمد والمنة ولقد ابتليت بهذا الأمر العظيم لقد ابتليت بهذه الأمانة أمانة ثقيلة فوليت عليكم ولست بخيركم ولا أفضل منكم فإن رأيتموني على حق فأعينوني وإن رأيتموني على باطل د اونۍ پوښتنه د اونۍ پوښتنه د اونۍ پوښتنه پوښتنه په دې خپرونه کې د یوې مهمې پوښتنې په اړه د بېلابېلو اشخاصو نظرونه او په پای کې بشپړ ځواب او پایله اورئ. د ورځې لومړۍ ورځ ځینو مجاهدینو ملګرو نه پوښتنه وکړه چې دوی ولې د اسلامي نظام د قایمولو لپاره ټوپک را اخېستی، له کومې بلې لارې یې قیام امکان نه لري که څنګه؟ خو زما شاعر د الله په لار کښې په جنګ مئین ځکه نو د غشو او مردکو په شغار کښې ورک دی. ستا شاعر د ګودر لېونی شاعر د هنر په پلمه په خپله مبتذله او بربنډه شاعرۍ د پېغلو له سرونو لوپټې خویوي، خو زما شاعر د سنګر زلمی شاعر په خپله سرښندنه د مؤمنو تورسریو په سر د حیا لوپټې خوروي. ستا شاعر که د رباب ترنګ کښې خوند ګوري خو زما شاعر د تورو ژرنګ کې ژوند ګوري شنه ګرنېټونه د راسکوپي او شرنګېدونکې چړې سپین کمربند یو عجیب ډول سینګار جوړېږي هو ته دې د خپلې لیلا د زلفو تارونه شماره خو زه به د خپل غازي لالي د سنګر په ګردونو د خړو ګرګوتي څڼو جلال او جمال ستایم راځئ د څېړۍ سیوري ته دمه شئ او د هغه زړورو سترګورو قلموالو شاعرانو انقلابي شاعري واورئ چې د توري د تېغ په څېر یې د قلم څوکه هم تېره ده محترمو ورونو د الله رب العالمين دين او ايمان ته د داخلېدو دپاره الله رب العالمين د لا اله الا الله کلمه کلي ګرځولې ده. علمي، ښوونيزه او روزنيزه خپرونه. راځئ د هغې مبارکې کلمې په مقاصدو، شرايطو او غوښتنو پوه شو چې د خلافت سرښندويانو يې په ټوله نړۍ د اوچتولو په هدف سرونه په تلي کې نيولي. که یو انسان را ولګېږي او بل ته د تحلیل او د تحریم حق ورکړي، نو په دې باندې دا انسان کافر کېږي او د دې انسان په لا الٰه باندې ایمان نه شته دی. د کلمې طیبې مقاصد. د هرې پنجشنبې ورځ په ماښامنۍ خپرونه کې له خلافت غږ راډیو څخه اورېدلی شئ. د دموکراسۍ فسادونه هم بیانول. دلته یو بل دلیل په دې خبره باندې بیانوو چې دموکراسي د اسلام ضد نظام دی او کفر دی او هغه دا چې د دموکراسۍ مفکوره چې هر څوک لري او دې نظام ته تسلیم څومره خلک دي نو هغوی د اسلام په نقصان باندې ګواه دي اسلام ناقص ګڼي او د اسلام په نقصان باندې قول کوي چې اسلام نیمګړی دی او دا پوره نه دی او دا ځکه چې دی دا خو مني چې قرآنکریم الله رالېږلی دی او په ژبه باندې دا اعتراف او اقرار هم کوي چې قرآنکریم یو قانون دی لیکن د عمل په میدان کې او د سیاست په میدان کې دی قرآنکریم شاته ګڼي قرآنکریم صرف د تصوف کتاب ګڼي چې دا ګڼې د تصوف کتاب دی او په دې کې د عمل قابل څه شی نشته دی د تنفیذ قابل په کې څه شی نشته قرآن کریم په محراب او منبر پورې او په کور او په حجره پورې خاص کوي چې کور کې قرآن کریم لوله د برکت دپاره په خپله حجره کې د قرآن کریم ختم کوه هغه هم چې کله در باندې مریضتیا او تکلیف راغی او جماعت منبر باندې بیانوه نور په عملي ژوند کې قرآن کریم قابل د تنفیذ نه دی د دې لپاره دی داسې فکر کوي چې موږ مجبور یو چې بل قانون او نظام جوړ کړو. په دې باندې دی په خپله اعتراف کوي، اقرار کوي. د دې اتم صنف په معلومات مدني په نامه باندې کتاب دی د دري والا دیارلس سوه نهه اتیا کښې چاپ شوی دی، یولسمه صفحه وګورئ. په دې کښې وایي چې در جهان رژیمهای سیاسي گوناگون وجود دارد که بهترین آنها رژیم دموکراسی و دولت ملی میباشد. په دنیا کې وايي قسم قسم سیاسي حکومتونه وجود لري چې تر ټولو نه غوره دیموکراسي او ملي دولت دی حال دا دی چې په قرآن کریم کې سیاسي نظام شته دی الله مونږ ته سیاسي نظام را لېږلی دی خو په دې خبره باندې دی د اسلام د سیاسي نظام نه انکار کوي وایي په ټوله نړۍ کې قسم قسم سیاسي نظامونه شته په ټولو کې بهترینه وایي دیموکراسي ده او ملي دولت دی اوس که دی چېرته په اسلام کې سیاست نه مني چې اسلام کې سیاسي نظام بلکل شته نه نو بیا هم دیموکراتان کافر دي او په دغه کتاب کې کفر ور زده کوي ماشومانو ته ځکه چې د اسلام د سیاسي نظام نه انکار کفر د اسلام کې سیاسي نظام شته او که وایي چې پکې شته دی لیکن دیموکراسي چې غوره ده نو بیا د اسلام د سیاسي نظام نه د دیموکراسۍ غوره ګڼل د قرآن د سیاسي نظام نه دیموکراسي غوره ګڼل دا که کفر نه وي نو تاسې ویوئ دا هم کفر دی او په دې باندې دی کار کوي همېشه دپاره د دی هدف دا دی چې د سیاست او عقیده دا سره جدا کړي دین او سیاست سره جدا کړي خو په ډېر باریک انداز باندې دا دموکراتان او دا کفار لګې دي د مسلمانانو په ذهنونو کې پیچکاري کوي کفر پکې وراچوي او د کفر تخم پکې شیندي په داسې شان باندې چې مسلمانان پرې بلکل پوهېږي نه یو پلار خبر هم نه دی زوی هلته کافر شوی دی عقیده یې د اسلام د لاسه ورکړې ده عقیده د کفر یې جوړه شوې ده که دا مونځ هم کوي که دا روژه هم نیسي که زکات هم ورکوي که حج هم کوي که تعجد هم کوي که تلاوتونه هم کوي که ختمونه هم کوي که الله ته هم جاړي چې اسلام نیمګړی وګڼي کافر دی او که دا نیمګړی ګڼل نه چې یو څوک د اسلام سیاسي نظام نه مني وایي چې نور هر څه پکې منم خو سیاسي نظام یې نه شته نو دا که د اسلام نیمګړي ګڼل نه وي نو تاسې ویوئ او که د اسلام سیاسي نظام مني خو د دیموکراسۍ نه لاندې ګڼي او غوره د دیموکراسي ګڼي نو بیا که دا هم کفر نه نو تاسې ویوئ ځکه قرآن کریم خو مونږ ته صفا وایي چې الیوم اکملتو لکم دینکم ما تاسې ته نن ورځ دین در پوره کړ واتممت علیکم نعمتي او خپل نعمت مې در باندې پوره کړ ورضیت لکم الاسلام دین او تاسې نه یوازې په اسلام راضي کېږم د اسلام نه غیر بل قانون نظام سیاسي معاملاتي اخلاقي عبادتي عملي عقیدوي هېڅ شی د اسلام نه غیر بل نه منم نه پرې راضي کېږم دغه دين اصولاً پوره شوی دی، فروعاً پوره شوی دی، په اعتبار د کم سره پوره شوی دی، په اعتبار د کيف سره پوره شوی دی، په دې کې نيمګړتيا هېڅ پاتې نه ده، نو آيا هغه څوک چې هغه د ديموکراسۍ د سياسي نظام په ښه والي باندې او په بهتروالي باندې اقرار کوي، ایا دغه به په دې ایت باندې کافر نه وي، د دې ایت نه به منکر نه وي چې الله وایي چې دین مې پوره کړی دی او دا وایي چې نه دین کې نیمګړتیا شته، سیاسي نظام په کې نشته، اوس به موږ دیموکراسي را اخلو د هغې په ځای به یې ږدو چې په غرب کې جوړ شوی نظام دی او یا په کې سیاسي نظام شته دی لیکن دغه خراب دی بېکاره دی موږ د هغې په ځای باندې دیموکراسي را وړو هغه خوښوو دا کټ مټ د دې ایت نه انکار کول دي او په دې ایت باندې کفر دی. دا خبره واورې دا قاعده ده زمونږ په دین کې چې زمونږ دین تجزیه نه قبلوي تجزیه په دې معنا چې یو سړی وایي چې په رسولانو مې ایمان دا وړی دی ټول منم خو هغه یو پلانی پیغمبر پکې نه منم نو د دې یو پیغمبر نه په انکار باندې دا کافر کېږي هغه چې هر یو بلا استثنا او که د ټولو آسماني کتابونو باندې ایمان اعتراف کوي خو د یو کتاب نه پکې انکار کوي نو دا هم کافر دی که ملایک مني خو یو ملایک نه پکې انکار کوي دا هم کافر دی یهود په دې باندې قرآن کریم کې کافر وګڼل شو او کافر ونومول شو چې هغې ویله چې مونږ جبریل علیه السلام نه منو الله همدقه قول د هغې د کفر لپاره علت بیان نو زمونږ دین پېنځه شعبې او څانګې لري غټې یو د ایمان شعب دي یو د دین څانګې دي نو دین زمونږ پېنځو څانګو باندې مشتمل دی یو یې عقیده ده، ایمان هم ورته ویلی کېږي، دویم په دې کې عبادات دي، عملونه هم ورته ویلی کېږي، اعمال، درېیم معاملات دي، تجارتونه او کاروبار چې دې ته اجتماعي ژوند او ټولنیز ژوند هم ویلی کېږي، اخلاق دي او بل یې سیاست دی. نو چې یو څوک را ولګېد په دې پېنځو کې یې یوه برخې نه انکار وکړ چې زه دا دین ټول منم خو عقیده یې نه منم، نو بس نور دین دې بیا کوي، دا نور دین ترې نه دی قبول. که وایي چې دا ټول نور منم خو اخلاق د اسلام نه منم بس اخلاق به د امریکنیانو کوم دا کافر دی که وایي چې نور دله ټول دین منم خو معاملات دې د اسلام نه منم سودي نظام راولم بانکي سودي بانکونه جوړوم دا کافر دی مطلق که وایي چې دا نور دله ټول منم لیکن اعمال د مسلمانانو نه کوم او د هغې نه انکار کوم نو دا منکر کافر دی او که وایي چې نور د له ټول منم خو سیاست د له د اسلام نه منم د دې په ځای دیموکراسي راولم او دا په ټوله نړۍ کې چې څومره نظامونه دي سیاسي په هغو ټولو کې دا غوره دی نو دا کافر دی دې قول له تاسې اوس څه کومه توجیه کوئ دیموکراتانو چې په خپله مې اقرار کړی چې در جهان د جمهای سیاسي ګوناګون وجود دارد چې بهترینې انها رژیم دیموکراسي و دولت ملي مې باشه او تاسې هغه خلکو نه پوښتنه وکړئ چې هغوی په دغه مکتبونو کې خپل ماشومان اچولي دي او په هغوی کې د اسلام نه د دی اولادونه اوړي او دی پرې خبر هم نه دي چې تاسې ستاسې د دغه بچو عاقبت به څه وي انجام به یې څه وي چې نن دی ته د دیموکراسۍ او د سیکولر افکارو پېچکارۍ په ذهن کې کېږي او دا تشه دعوا نه ده اوس دې د خپل ماشوم د اتم صنف مدني معلومات را واخلي دري والا په هغې کې به په خپلو سترګو وګوري د دیارلس سوه نهه اتیایم کال چې کوم چاپ دی په خپلو سترګو به وګوري چې دا قصه په کې لیکلې ده استشهادات د دې د کتابونو نه او د دې د مضامینو نه نور هم ډېر دي او دا مسله د دې په قانون اساسي کې واضحه ده انشاءالله دې باندې وروسته بحث کوو الله رب العالمین فرمایي وان هذا صراط مستقیما فاتبعوه قرآن زما مستقیمه لاره ده دې پسې روان شي د دې تابعداري ولا تتبعوا السبل فتفرق بکم عن سبیلي د قرآن او سنت نه غیر د نورو ګڼو لارو تابعداري مه کوئ چې ګډ وډ به شئ د سمې لارې نه به م واړئ ذلکم وصفکم به دا د الله وصیت دی تاسې ته چې په دې تاسې ته وصیت کوي لعلکم تتقون عمل پرې وکړئ چې تاسې د ګمراهۍ نه بچ شئ جهنم د اور نه خوندي شئ واعتصمو بحبل الله جميعا ولا تفرقو د الله رب العالمین په دین باندې منګولې ولګوئ د الله په رسۍ باندې رسۍ نه مراد دلته قرآن او سنت نو الله رب العالمین وایي چې قرآن او سنت دا د هدایت لاره ده مستقیمه لاره ده دی وایي چې دنیا کې ډېر نظامونه دي ټولو نه غوره دیموکراسي ده او نور هم پکې غوره شته مونږ ټولو نه غټ کفر پکې دیموکراسي ده او نور هم ټول کفرونه دي ما سوا د اسلامي نظام نه ډېر مردارول دیموکراتان غواړي، ډېر وژل هغه کسان غواړي چې هغه د دیموکراسۍ په خدمت کې دي او نور ټول د وژلو دي. نو دا په دیموکراسۍ کې بل غټ فساد دی چې دا اسلام ناقص بولي، ناقص یې ګڼي، دا ورته نیمګړی ښکاره کېږي او د اسلام په ځای باندې نور نظامونو ته ترجیح ورکوي او دې دپاره دعوت کوي او د دې دپاره د خلکو ذهنونه جوړوي. بل فساد په کې دا دی چې دا د مسلمانانو د ټوټې ټوټې کولو دپاره او د دې لپاره چې دا جمهوریت پې ښه تطبیق شي او پې قایم شي د دې لپاره د مسلمانانو تر منځ ډلې ټپلې جوړول ازاد ګڼي په جمهوریت کې وایي د احزابو جوړول د هر چا قانوني حق دی که څوک کوم سیاسي او یا اسلامي حزب جوړوي نو کولی شي تنظیمونه ډلې ټپلې حال دا دی چې زمونږ دین د تنظیمونو نه منع کړې ده الله رب العالمين ښکاره وایي چې لا تکونو کالذین تفرقو واختلفو هغو خلکو په شانې مه کېږئ چې ډلو باندې ویشل شوي الله رب العالمین مؤمنان د یو وجود په شانې ګڼلي دي او ټولو مؤمنانو مسلمانانو ته د اتفاق او اتحاد امر کړی دی انما المؤمنون اخوة مؤمنان سره ورونه دي فاصلحو بین اخویکم که د دوه ورونو تر منځ د اختلاف ویرئ تر منځ اصلاح وکړئ الله وایي چې تر منځ یې اصلاح وکړئ جمهوریت او دیموکراسۍ کښې وایي چې نه ګڼ احزاب دې جوړ کړي ګڼ تنظیمونه چې ښه په بې اتفاقۍ باندې اخته شي او هر کله چې دی د مسلمانانو تر منځ ډلې ټپلې جوړې کړي نو بیا نو بیا په خپل منځ کښې سره جنګوي او دوی رالګېږي، د دی نه د همدې بې اتفاقۍ د لارې نه هر قسم سیاسي، کلتوري، اقتصادي او نورې قسم قسم ګټې اخلي، قسم قسم استفادې ترې کوي، نو په دې باندې ښه ځان پوه کړئ چې دا دموکراسي د اسلامي امت د ختمولو لپاره جوړه شوې ده، د دې بل هېڅ مقصد نه شته دی، د همدې لپاره جوړه شوې ده چې اسلامي امت په دې باندې تس نس شي او ټوټه ټوټه شي. بنده پنجره کې یو طوطي و د خانانو کور کې بنده پنجره کې یو طوطي و د خانانو کور کې و د یو بنګلې غوندې محل د نوابانو کور کې نو سپین غر د غرو نه یو شاهین د منظرې په خاطر او د دې طوطي د بندي ژوند د نندارې په خاطر او پنجرې تر دن نو ډولۍ ډولۍ او تر او تر کېناستو د دېواله د یوې بلۍ د بام په سر کېناستو شاهین طوطي ته ویل زه یم د مرغانو بادشاه او خاص د وړو مرغو جمله پرندګانو بادشاه وايه طوطي ستا د خدمت وړاندې هم حاضر يمه زه ستا د هر رنګ پیغام منلو ته هم ځير ځير يمه زه خو په دې شرط چې دا پنجرې په پنجو ماته ومه چې ازاد دې کړم چې د پنځر په منظرونو باندې ښاد دې کړم پنجرې په پنجو ماته ومه چې ازاد دې کړم او چې د ځنګلو په سیلونو باندې ښاد دې کړم یخې اوبه او خواږه جوس، شربتونه خواږه او فروټ، مېوهجات او رنګارنګه خوراکونه خواږه، د چلغوزو او د خوبانو او د غوزانو چغجۍ او اوس خو سره د ممپلو او د بادامو چغجۍ او میده چڼې او چوري څه چې بلا نورې مزې او د دې پنجرو ټولې مزې دي په زړه پورې مزې او ېې پنجرو کې ما سره نواب او خان خبرې کوي ټول مالکان ما ته په خپل زبان خبرې کوي او زه هم نو د دوی سره بیا خبرې په حکمت کوم او په ترانو او په نظمونو یې صفت کوم خو مړه ېې واوره شاهینه واوره شاهینه په رښتیا که مې پیغام منې واوره زما پیغام که ته په احترام منې مړی دا در بدر ګرځېدل پرېږده او پنجرو ته راځه او نور بس دې شوي شرط پرستو منظرو ته راځه دې ازادۍ کښې څه پیدا ده چې اوتر ګرځې او چې وږی تږی یې اکثر نارو نهر ګرځي تا نه خبرېږم چې ته اکثر نهر ناست یې د لوږې تندې نه اکثر د بام په سر ناست یې زه دا خبرې در ته کړم د نصیحت په خاطر او د دې پنجرو د ژوند د ایشو د عشرت په خاطر په تا خفه یم ځکه زه در ته محنت کوم او ستا د مغزو په ناپوهۍ باندې حیرت کوم خو شاهین ویل بس که طوطي بس په فکر خام وختې او ته په غلامې زندګۍ مین غلام وختې تا د مرغو ازاد فطرته زندګي خرڅه کړه د ازادۍ لوی کبرجن او تورن بدنام وختې روزي د هر یو زنده سري د چا په لاس کښې روزي د هر یو زنده سري د چا په لاس کښې ته د لوی رب د هر نعمت د هر نعمت نمک حرام وختې بس چېرې هم ستا غوندې ذلیل سره کلام نه کوم نور بس ته اوس غلام شو یارانه زه د غلام نه کوم تا په بدن د ګېډې ورکړه ازادي په خپله داسې په ګېډه چې خرڅېږي ورته پام نه کوم د ازادۍ په زړو ځالو کښې خوشحاله یم او د غلامۍ په محلونو کښې ارام نه کوم او ته د مرغو د الوتلو طبیعت نه لرې نو هغه ضمیر او هغه وجدان او هغه فطرت نه لري هغه د الله په توکل ځي او ماښام مړی را ځي د الله په توکل د پروازونو ته همت نه لري دا فکر هم نه کوې چې زه یم یو ازاده مرغۍ او تر شنو ځنګلو الوتی نه شي قدرت نه لري رازق خو رب دی نو ته د بل لاسو ته ولې کښېنې او لوی بې غیرته یو ذره ننګ او غیرت نه لري لږ فکر وکړه ظالمانو خپل غلام جوړ کړی دې ظالمانو ته بیا هم ته چې قربان وایې ژبه دې پسې لکه اوس پسې لا په بل زبان خبرې کوي او ظالم بادار ته نو کله صیب او کله خان وایي او دومره نادان شو چې په یو موټې توبره غولېږي او په خپله څومره یې نادان ما ته نادان وایي بادار خو پرېږده مړه ته په خپله په خپل ځان ظالم شو ظالمه ته په کومه خوله او ځان ته ځوان وایي ځکه نهر یم خو ته غرو سره ډغرې وهم ځکه نهلي یم خو د غرو سره ډغرې وهم او د دې سپین غر د سردرو سره ډغرې وهم د ورځې راکې راته الله په ملګې ډري ځکه نو د شپې بیا پروا از وکړم تېرو سره ډغرې وهم رب زه ازاد یم پیدا کړی غلامي نه منم او د دې ازادو منظرو سره ډغرې وهم او ته که چڼې خورې لیکن بل ته چې قربان وایې او د خپل مالک ته کله صیب او کله خان وایې بیا که چوري خوري لیکن بیا هم د بل غلام اوسېږي دې ظالمانو ته سر ټیټ او لاس په نام اوسېږي بل کار دې نه شته چې سر ټیک د صاحب او ټیک د صاحب او تر غلامانو به تر شپه ورځ په سلام اوسېږي دې ظالمانو په تا کمې کمې کانې وکړي دې ظالمانو په تا کمې کمې کانې وکړي ته لا بیا هم دلته چاپلوس په احترام اوسېږي زه خو که وږی شم او که تږی شم د الله په توکل را باندې لوږې که هر رنګ دلۍ دلۍ را ځي خو زه عاشق یم او مین په ازادۍ باندې یم او په مینانو خو هر رنګه پرکالۍ را ځي نو کله باران څپې څپې مستې شېبې د چتر او کله د واورو سره دم په دم سیلۍ را ځي کله بادونه بادامي او توپانونه را شي او کله جاکړ او کله ګاډګیچ او کله ګلۍ را ځي او کله انډک شونډک تندري پړټ او کړسا را درومي او کله مې سر باندې اوبه غولۍ غولۍ را ځي خو شکر بیا هم د ازادۍ مینه په زړه کښې لرم پروا مې نه شته که مې سر باندې بجلۍ را ځي پروا مې نه شته که مې سر باندې بجلۍ را ځي د اسلامي خلافت په ښوونیزو مرکزونو کې، د دوی په مدرسو کې خپلې زده کړې ترسره کوي. الحمدلله ځینې دوی سره کوم مهاجر ماشومان چې دي هم د همدې ولس د ماشومانو سره یو ځای په مدرسو او ښوونیزو مراکزو کې خپلو زده کړو ته دوام ورکوي او خپلې زده کړې ترسره کوي. دا چې قدرمنو اورېدونکو په رسنیو کې ویل کېږي چې د اسلامي خلافت مجاهدین او همداراز استادان په مدرسو کې شاګردانو ته د فدایانو ټرېننګ ورکوي او ځینې داسې د دروغو تورونه په اسلامي خلافت په مجاهدینو لګېدلي دي دا خبرې بشپړ دروغ دي راځئ قدرمنو اورېدونکو چې له دې ګلونو ماشومانو څخه خبرې واورو له دې شاګردانو څخه واورو چې دوی ته په دغه ښوونیزو مرکزونو کې څه ویل کېږي څه ورته تدریس کېږي او او له څه یې استادان خبروي قدرمنو اورېدونکو دلته د خلافت په ساحه کې ولسونه اوسېږي او خپل ماشومان اسلامي خلافت مدرسو ته رالېږي، ښوونیزو مرکزونو ته رالېږي، دلته ورته زده کړې ورکول کېږي، الحمدالله د اسلامي خلافت چې کوم نصاب دی هماغه ورته تدریس کېږي او شاګردان ښه په مینه باندې خپلې زده کړې ترسره کوي، دا چې هغه اوازې او هغه تورونه دغه کفري مېډیاو دغه د امریکا ملاتړي چارواکي لږۍ په اسلامي خلافت چې دوی په مدرسو کې فدایان روزي او همداراز د اسلحو ټرېننګ ورته ورکوي دا بشپړ دروغ دي او له دې شاګردانو باور چې په مدرسو کې ورته استادان کوم مضامین تدریس کوي او اوس چې کوم نصاب راغلی دی دغه نصاب کې کوم مضامین موجود دي دا به له دوی سره خبرې وکړو ما سره په څنګ کې یو شاګرد ناستی دی دې سره به وغږېږم السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو ډېر ماشومان یو په نسبت د مهاجرو او موږ دلته یو ځای سبقونه وایو او زده کړې کوو نو هغه اوازې چې کفري میډیا یې خپروي وایي چې دوی ته په ښوونیزو مرکزونو کې مدرسو کې د فدایانو ټرېننګ ورکول کېږي د اسلحو ټرېننګ ورته ورکول کېږي دا خبرې تر کومه حقیقت لري ایا دا خبرې د دې د تواغیتو رښتیا دي او که دروغ دي دا خبرې ټولې بې دلیله او دروغ خبرې دي دلته مونږ ته نه فدایانو ټرېننګ را کولی شي نه بل څه مونږ ته صرف د اسلام ښودلی شي او د اسلام احکام را ته ښودلی شي او کوم د اسلام ابتدایي مسایل چې دا مونږ ته ښودلی شي لکه څنګه چې ما دا نومونه واخېسته لکه دا ساینس دی دې کښې مونږ ته ساینسي علوم ښودلی شي خط العربي ده دې کښې مونږ عربي لیکل زده کوو او بل ریاضیات دی په دې کښې مونږ اسلامي عقیده ده اول درس چې کوم دی هغه دا چې العقیدة الاسلامیه اسلامي عقیده الله ربي الله زما رب دی الاسلام دین اسلام زما دین دی محمد صلی الله علیه وآله وسلم نبی محمد صلی الله علیه وسلم زما نبی دی القرآن کتابي قرآن زما کتاب دی الکعبة قبلتي کعبه زما قبله ده عقیدتي اسلامیة عقیده زما اسلامي ده الجهاد سبیل جهاد زما لار ده و دولتي الخلافة الاسلامیه او حکومت زما دی هغه خلافت الاسلامي دی الحمدلله ماشاءالله ډېره زیاته مننه اوس به یو بل زده کوونکي ته نوبت ورکړو السلام علیکم ورحمت الله وبرکات وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکات ستاسې نوم څه شی دی شاکر شاکر جانه څنګه یې ښه یم الحمدلله ته ښه الحمدلله شاکر جانه راته ووایه تا له کوم ځای څخه هجرت را کړی دی دلته له کوم ځای څخه راغلې اورکزو نه مې هجرت کړی دی. ماشاءالله له اورکزو څخه راغلی نو څنګه دې نورو مهاجرینو ماشومانو سره د مختلفو سیمو څخه چې ماشومان راغلي دي او همداراز د همدلته چې کوم انسوار ماشومان دي دوی سره ستاسو چلند څنګه دی ژوند زندګي مو څنګه تېرېږي خپلو کښې خو به جنګونه او شخړې نه کوئ لانجې خو به نه کوئ د سورة الفاتح چې شروع شوی دی په سورة فاتحه باندې المخطوب بسورة الناس ختم شوی دی په سورة الناس انا شبل دولة الاسلام زه ماشوم د دولة الاسلام یم اقرأ کتاب ربي زه لولم کتاب د رب الحمدلله الحمدلله ماشاءالله قدرمنو اورېدونکو ګرانو زده کوونکو تاسې واورېدل د شاکر خبرې مو واورېدې چې د قرآن کریم تعریف یې در ته وکړ تاسو نه غټ علما جوړېږي او تاسو به هم د هغه دغه د ولیانو په ځای به هم تاسو وې او بس راشئ دا خپل وخت مه ضایع کوئ دا کوم چې دلته یې دا د خلافت صاحب مدرسو ته راشئ او کوم چې بار دی هغه تاسو ته سیکول د خلافت نه بار دي دا تاسو ته سیکولرزم د تعلیم د کې خو راشي د اسلامي خلافت ته تاسو ته د وړه ماشومان د مدرسو او غټ دا چې دي دا بیعت اول وکړي بیان په دې لازم دی خو بس خپل تعلیم دې د مدرسو کښې زده کړي ما دا پیغام و چې راشي ټول مدرسو ته بس خپل تعلیم خپل وخت مه ضایع کوي تعلیمونو کښې ځان دخیل کړی و بس د خلافت اسلامي خاوره ده تاسو باندې بیعت لازم دی راشي ډېره زیاته مننه نو دې ګرانو زده کوونکو ته هم پیغام ورکړه او ځوانانو تاسو ته هم ځانګړی پیغام در کړه چې تاسو باندې بیعت لازمي دی او راشئ بیعت وکړئ او اسلامي دولت سره یو ځای شئ په دې هیله یو چې د دې ماشوم دغه ژوندې احساس ته احترام ولرئ او تاسې د اسلامي خلافت خاورې ته راشئ شاکر جان وویل زه به یو حدیث هم پېش کړم مهرباني وکړه حدیث ووایه ماشومانو ته بسم الله الرحمن الرحیم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من مات ولیس فی عنقه بیعة ځوانانو تاسې واورئ هغه دی حدیث هم درته ووایه چې چا چې بیعت نه وي کړی او هغه مړ شو نو هغه د جاهلیت په مرګ باندې مري یو بل زده کوونکی مې په څنګ کښې ولاړ دی شاکر جانه ستا نه ډېره زیاته مننه دې سره به وغږېږم السلام علیکم معاویه جانه وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته معاویه جانه تا له کوم ځای څخه هجرت را کړی دی دې سیمې ته چې راغلې ما د جلال آباد نه جلال اباد څخه دې هجرت را کړې نو معاویه جانه په جلال اباد کښې تا زده کړې تر سره کولې که نه هلته مدرسې ته تلې او ولې مې نه کو هلته په مدرسو کښې او دلته چې کوم مدرسې دي دلته چې تاسې ته تعلیم در ورکول کېږي د هغې ځي او د دې ځي په تعلیم کښې کوم فرق ویني که نه ولې نه وینم ډېر فرق وینم ډېر فرق په کښې دی د هغې ځي او د دې ځي هلته به خاص سبق راته نه رانیسه کېدو او دلته چې کله عملي مو ولیدل د خلافت کتابونه او د خلافت مرکزي طرف نه چې کوم کتابونه راغلي دي دا ډېر ګټور دي او الحمدلله ډېر شیان پکې مونږ ته زده شوي دي داسې به الله تعالی مونږ نه عالمان جوړ کړي انشاءالله نو تاسې ته چې دا نصاب را رسېدلی دی تا ویل ډېر ګټور دی ته ترې راته یو څه ګټور ووایه که نه دې زده کوونکو ته او ګرانو ماشومانو ته یو څه وړاندې که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 ای تنظیمونو والا! نور که مدد روسته کېږي، نو دا به ستاسو د بېتغباقۍ او د دې د وجې نه روسته کېږي چې تاسو د مسلمانانو یو صف ته نه راځئ او ان شاء الله چې دا ټول تنظیمونه به ختمېږي او یو دولت اسلامي به د دې نه جوړېږي. ټولو مسلمانانو باندې مونږ دا غږ کوو، په خلاصو غوږونو دا خبره واورئ چې دا هغه خلافت دی کوم چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ښه خوشخبري ورکړې وه چې ثم تکون خلافتا علی منهاج النبوه بیا به خلافت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په منهج باندې نو هغه خلافت قایم شوی دی او د مهدي لښکر دی هغه لښکر دی کوم چې په مشکات کې د ثوبان رضي الله عنه روایت دی او ته ویلې خلک چې د الله په دین کښې به په ډلو ډلو باندې داخلېږي نو ای مسلمانه روره په تا باندې مونږ شفقت کوو ستا خیرخواهي لټوو او زمونږ په زړه کښې دا غم او درد دی چې ته د مرګ د جاهلیت نه بچ شې ته د جهنم د عذاب نه بچ شې ته د قبر د عذاب نه بچ شې او اعلی جنت الفردوس ته داخل شي نو راشه د اسلامي دولت صف ته راشه دې لپاره چې مسلمانان بېرته یو اسلامي دولت او اسلامي خلافت قایم کړي